راځو د طهارت مختصر بیان ته. اول طهارت څه ته وايي؟ طهارت په لغت کې په ظاهري شکل نظافت او پاکۍ ته وايي او په معنوي شکل د ګناهونو څخه پاکوالي ته طهارت وايي. په شريعت کې طهارت د حقيقي نافاکۍ يعني نجاست او فيليتۍ او حکمي نافاکۍ يعني بې اودسۍ او جنابت څخه پاکوالي ته وايي. حقيقي طهارت څو قسمه دی؟ لکه له نجاست څخه د بدن پاکوالی، د جامې او ځای پاکوالی، حکمي طهارت، یعنې هغه چې په سترګو نه لیدل کېږي، په دوه ډوله دی، یو، طهارت کبری یعنې لوی، چې عبارت له غسل څخه دی او بل، صغری یعنې کوچنی او وړوکی، چې عبارت له اودس څخه دی. پس طهارت عبارت دی د نجاست له پاکولو، غسل، اودس او تیمم، څخه. طهارت څه شی شو؟ د بدن او جامو پاکول له نجاست، اودس کولو، غسل کولو او یا په ځنې وختونو کې تیمم کولو ته طهارت ویی. د طهارت اهمیت طهارت طهارت حقیقي وي یا که حکمي وي که په سترګو لیدل کېي او نه لیدل کېي په اسلامي شریعت کې زیات اهمیت لري یو دا چې طهارت د لمانځه صحت او د قبولیت لپاره شرط دی او بل د طهارت د حاصلولو په وجه د امراض او ناروغیو مخنیوی کیږي الله سبحانه وتعالی فاکونکي خوښوي او فرمايي، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يقيناً چې الله سبحانه وتعالی پاک کوونکي او توبه کوونکي خوښوي. د طهارت د وجوب شرطونه، اسلام، په کافر باندې طهارت واجب نه دی، یعنې د طهارت لپاره ایمان شرط دی، دوهم عقل، فلیویني باندې طهارت یعنې غسل، تیموم، اودس، ده نشته، بلوغ، په نابالغه باندې طهارت واجب نه دی، څلورم په حایضه او نفاسه ښځه باندې طهارت واجب نه دی. پنځم، د خوب پر مهال طهارت واجب نه دی. شپږم، د اوبو یا خاورې د نه موجودیت په حالت کې طهارت یعنې غسل یا تیمم نشته. اووم، د طهارت کولو څخه د معذور کېدلو په صورت کې طهارت واجب نه دی، یعنې څوک که مریضان وي او هغې ته اوبه ضرر ولري نو په هغې باندې هم اودس کول واجب نه دي. دا چې طهارت د اوبو په وسیله حاصلیږي نو باید چې پاکې او ناپاکې اوبه وپیژنو. طهارت چې حاصلیږي یعنې موږ چې غسل کو او اودس کو هغه په اوبو باندې ترسره کوو. نو د اوبو پیژندل هم مهم دي. اوبه د پاکۍ او ناپاکۍ له مخې په څو ډولونو ویشل شوي دي اول مطلق ډول پاکې اوبه دي هغه اوبه دي چې هم خپله پاکې وي او هم پاکونکي او د اوبو طبعي حالت یعنی بوی رنګ او خوند تغییر شوی نه وي چې په فقه کې ورته ماء الطهور وايي، يعنې پاکې اوبه هغه دي چې رنګ، بوی او خوند يې تغير شوی نه وي، دغه درې واړه طبعي خواص يې پر خپل حالت وي او تغير يې نه وي موندلی، دې ته په اسلامي فقه کې ماء الطهور وايي. لکه د باران اوبه، د چینو اوبه، د کوهیو اوبه، د ویالې او دریابونو اوبه. په اوبو کې د پاکو شیانو ګډېدل او د هغې تاثیرات، ځنې وخت په پاکو اوبو باندې ځنې شیان ورګډېږي. الف، د اوبو سره د پاک شي ګډېدل، که چېرته د اوبو سره پاک چیز ګډ شي لکه خاوره، د ونو پاڼې او معدني مالګه او نور په دې شرط طهارت کول په دغه اوبو جایز دي چې خوند یې تغیر شوی نه وي او ګډ شوی شی په اوبو باندې غالب نه وي. یعنې که چېرته په اوبو باندې خاوره ورګډه شي یعنې د سېلاب اوبه په هغه صورت طهارت ورباندې جائز دی چې خاوره ورباندې دومره غالبه نه وي چې د اوبو خاصیت یعنې د سیلان او بهېدلو خاصیت له لاسه ورکړي یا پاڼې او بل شی دومره به نه وي چې د اوبو خاصیت له لاسه ورکړي او هغه بهېدونکې نه وي او ګډېدونکې ماده ورباندې غالبه وي لکه مالګه، خاوره او نور. یعنې په اوبو کې به دومره اندازه خاوره ګډه نه وي چې په اوبو باندې غالبه وي، اوبه صحیح جریان نه کوي او اندام نه ورباندې مینځل کېږي. ب، با، کومې اوبه یا پاک مایعات چې د پاڼو، میوهجاتو او ګلانو څخه نښتیزل شوي وي پاک دي، مګر اودس او غسل کول ورباندې جایز نه دي. د، شوې مطلقې اوبه او بیا په مطلقو اوبو باندې د ځنې پاکو شیانو ور ګډېدل دوهم چې دي مستعملې اوبه دي هغه اوبه دي چې په هغې باندې اودس او غسل شوی وي او څه اندازه ترې پاتې شوي وي دې ته مستعملې اوبه ویی. یعنې په یوه لوښي کې اوبه دي او د هغې نه غسل یا اودس شوی وي دا اوبه څه حکم لري دا اوبه پاکې دي لیکن اودس او غسل کول ورباندې جایز نه دي دریم قسم چې دي نجس یعنې مردارې اوبه دي هغه اوبه دي چې په هغه کې نجاست لوېدلی وي د اوبو کوم یو صفت لکه رنګ بوی او خوند تغیر شوی وي داسې اوبه نه خپله پاکې دي او نه هم په هغه باندې طهارت کول جایز دي او بل د پسخوردې حکم دی، مثلا په یوه لوښي کې اوبه دي او د هغې نه یوه حیوان اوبه وچښلې دي دې څه حکم دی؟ پسخورده په څو قسمه ده اول قسم فاکه فسخورده یعنی چه اوبه یې پاکې وي فی اتفاق د پوکهاوو د انسان او غوښي خوړونکو حیواناتو لکه اوښ غا پسه وزې او آس فسخورده پاکه ده او په هغې باندې طهارت بغیر له کراهیت جایز دی دوهم قسم مکروه دي کومو اوبو څخه چې په شی د باندې ګرځېدونکې چرګې او هغه پاکو حیواناتو لکه اوښ او غوا چې په کوڅو کې ګرځي پاک او ناپاک شیان خوري په هغې باندې طهارت کول مکروه تنزیهي دي یعنې خلاف اولی درېیم قسم مشکوکه د خره او کچر پسغورده مشکوکه ده، د خره او کچر پسغورده په خپل ذات کې پاکه ده، مګر د بې اودس او نجاست په لرې کولو کې شکمنه ده، که چېرې نورې اوبه نه وي، نو اودس او تیمم به دواړه کوي، د شک سبب د دوو جلیل القدره صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم د دلایلو اختلاف دی او دا زمونږ د احنافو مذهب دی څلورم قسم مرداره فسخورده د سپي، خنزیر، څیریدونکو حیواناتو لکه زمیري، پړانګ او لیوه فسخورده نجسه او ناپاکه ده. اوبه څه وخت نجسې ګرځي؟ که چېرې په لږو اوبو کې نجاست ولوېږي، که څه هم ظاهراً پاکې ښکاري، دا اوبه نجسې دي. د لږو اوبو اندازه د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد یو ډنډ یا حوض چې مساحت یې له لس په لسه ګزه څخه کم وي، که څه هم ظاهراً پاک ښکاري، دا اوبه نجسې دي، مګر که حوض له لس په لسه ګزه څخه زیات، یا دومره لوی وي چې په یوه طرف کې څه شی ولویژي بل طرف ته حرکت نه کوي نو که چیرته د داسې حوض په یوه طرف کې نجاست وي مګر د د اوبه او فساپ رنګ بوی او خوند تغیر ونه کړي نو داسې اوبه پاکې دي طهارت ورباندې صحیح دی که چیرې په جایري اوبو کې نجاست ولویژي څو پورې چې د اوبه او ساپ تغیر ونه کړي نه مردارې یعنې نجسې نه دي. د کوهي اوبه کله مردارېژي او څنګه پاکېژي؟ اول، که چېرې په کوهي کې انسان یا هغه حیوانات چې غوښې یې خوړل کېږي ولوېژي او په بدن یې څه نجاست نه وي او د کوهي څخه ژوندی وخېژي اوبه نه ورباندې چټلېژي. دوهم، د خنځیر په لوېدلو سره همدارنګه د سپي په لاړو سره کوهي نجسه ګرځي درېیم، کله چې په کوهي کې انسان، سپی، غوا او نور هغه حیوانات چې د نوموړو سره په جسامت کې یو شان وي ولوېږي او مړه شي د کوهي اوبه نجسې ګرځي. کوهي هغه وخت پاکېږي چې ټولې اوبه ورڅخه ویستل شي. که چېرې د کوهي خالي کول ممکن نه وي، دوه سوه سلواغې اوبه به ځنې وباسي. څلورم، کله چې په کوهي کې د متوسط جسامت حیوانات لکه پشۍ، چرګه، کوتره او نور په څا کې ولویږي او د مړه شي څلوېښت او په څا کې مړه شي څلوېښت سلواغې واجب او پنځوس سلواغې مستحب دي یعنې که پنځوس سلواغې ویستل شي ښه کار دی لیکن څلوېښت سلواغې استل ضروري دي مګر که نوموړي حیوانات په څا کې ټوټې او راسته شوي وي ټولې اوبه به ورڅخه باسي او که د ټولو اوبو ایستل امکان نه لري دوه سوه سلواغې یا ډولچې اوبه به ځنې باسي پنځم که چیرې د کوهي جسامت که چېرې د کوچني جسامت حیوانات لکه موږک، مرغۍ او نور په څاه کې ولوېږي او مړه شي، شل سلواغې اوبه ایستل واجب او دېرش مستحب دي، مګر که نوموړي حیوانات په څاه کې ټوټې او راسته شوي وي، ټولې اوبه به باسي. شپږم، په کوچني کوهي کې د غلیظه نجاست په لوېدو سره د کوهي اوبه نجسې ګرځي، که څه هم يو څاڅکی وي، لکه وينه، شراب، مواد غایطه او متیازې او نور. اووم، که په کوهي کې هغه حشرات چې وینه نه لري، لکه مچ، مچۍ، ولوېږي او مړه شي، اوبه نه مردارېږي. همدارنګه په اوبو کې که بحري حیوانات لکه ماهی او نور مړه شي، اوبه ورباندې نه نجسې کېږي. اتم، که په کوهي کې د اوښ لږ پچې، لږ شان پچې یا د مرغۍ او کوترې متیازې ولوېږي، اوبه نه ورباندې مردارېږي. د لمنځونو راګرځول، په اسلامي شریعت کې اوبه هغه وخت مردارې بلل کېږي کله چې په اوبو کې نجاست ولوېږي او خپل طبعي طبعي خاصیت له لاسه ورکړي، یعنې رنګ، خوند او بوی یا خوند او بوی یې بدل شي، نو دغه اوبه ناپاکې دي. جاء فی الدر المختار ویتغیر احد اوصافه من لون او طعم او ریح بالنجس او کثیرا او اما القلیل فینجس وان لم یتغیر د کوهی د ناپاکوالی معلومیدلو نه مخکی چی کومی اوبه ایستل شوی دی پاکی دی په هغه باندی اودس او لمونځ کول دروست دی که چیری حیوان مړ شوی وی د یوی ورځی او شپی لمنځونه به راګرځوی مګر که حیوان پړسېدلی او رژېدلی وي د درېیو شپو او ورځو لمنځونه به ګرځوي. که په څاه کې د کوم حیوان یا بل څه د لوېدلو آثار او نښانې نه وي مګر اوبه مردارې شي، بوی یا خوند یې تغیر شي، نو همغه وخت مردارې یا نجسې بلل کېږي، کله چې سړی پوه شي چې دا اوبه مردارې دي، د پخا وخت اودس، غسل، لمونځ، راګرځولو ته ضرورت نشته. وبالله التوفيق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد على آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين